چې د کومو خزو خاوندان شته نو دا غي سره به نکاح نه کې الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه وینځي چې مالک شوی دی فیلاستا صداغي وینځو مالکان شتا خاوندان شتا خو کافران خاوندان پر خود المسلمانانو سره رالل نو هغه به کول شي هغه ته جایز دي کتاب الله علیکم لازم کئ په خپل ځان کتاب د الله الزمو کتاب الله لازم کئ قانون د الله علیکم په خپل ځان نبانه واحل لكم ما وراء ذلكم او حلال دي تاسو د پاره هغه خزي چې سیوا د سوال سن دي د دې سوال نو سو خزونه علاوه نور خزو سره نکاح تاسو سره جایز ده مخکې تیر شو ان تبتغو چې اولټوي تاسو به اموالکم په لګولو د مال تاسو مال بلګې نو خزه بخپلې دا چې خزه ته د غوګه نیولې نه چې د کور نه راولې کور خپل کور کې کې نه کټ سره او سره کې نه د دې په اړه ډېر تکلیف پورته کې تکلیف برداشت کې سونه او کالی کندو دی بوله کې ولا جناح علیکم نشتر گناہ علیکم پتاسو فیما پاس کی ترازویتم به چه خوشحال شوی تاسو پاغی سرا من بعد الفریضت پس مقررتیانا چه تپس خوشحال او راضی شوی د خزنا نو هغه ولور کا ان الله بشک الله کان دی علیم پویا حکیم حکمت والا نزان لا یو پټ یاد نیولې دی یا یو پټا یارې نیولې ده ځان سره نو جو واده وږي د درې شپې ورځې تیرې کی او بیا د په سعودي او په دوبه یو پیټلی کې درې کاله پس راځي نو بیا هغه خپل څه ګناه ده چې بیا څوک ګرځي نو خاوند دی وي دا تمن کنه ولې راغله بدرینا نه کیږي نو وین زخه دا او چې نه ير نو او سره نو بیا د نه کوي نکاح د وین سره ځکه بیا به په اولاد کې غلامان را صبر دي غلامان براشي وان تصبرو او دا صبر کول ها چې د نکاح د وین سره نه کول خیر لکم دا بهتر دي تاسو لپاره والله والله غفور رحیم بخشش کوونکی مهربان حکم نهي عن الارتشاء نهي یو دا شو او دویم دا چې د حرام مال لزان وساتي الله دې موږ د حرام مال نه بچي رشوتونو نه، غلطو خوراکونو نه، جمعو نه، څلوېښتیانو نه، کلیزو نه، چورو نه دې نه ځان بچ کول پکار دي ها توغه مالار سره وایي یا ایه الذین آمنوا مؤمنان لا تاکلوا مالکم بینکم بالباطل مخره مالنا په خپل منځ کې په باطله طریقه الا ان تکون تجارتا مگر چې وی هغه تجارت ان تجتنبو کزان بچکوي تاسو کبا اينما تنهونا د لو یا ګناهونو نه چمن کړی شوی تاسو دا غینا د الله هر یو حکم نه منل اغلو یو ګنا دا پوش نو کفر لربکم تاسو نه سیئاتکم تکالیف تاسو مصیبتونه تاسو بهتره خزه کمی دی حدیث کې راځي بهتره زنانه هغه دی کلا چې ته ګوره هغه خزه تا نو خوشاله تعالی را زارخه خسته کړی چې ته ته ګوره نو تا خوشاله او چې کلا تا هغه خزه ته حکم کې نو ستا خبره مني او کلا چې غیبه کې ته د دې خزنه نو حفاظت کې ستا او استاد مال او استاد اولاد او خپل ځان به ځان استعماله خپل اولاد حفاظت کوي د خپل مال حفاظت کوي د خاون تاخي زنانه دي ها الله زمون خزم داسې جوړ کړي وعبد الله توحید من اذا الله عبادت کوي د الله ولا تشرکو به شیا او مبرخدار کوي د الله په صفاتونو کې یو شی وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره خېګړه کوي وبذل القربا د خپل خپلوانو سره ول یتامى یتیمانو سره احسان کوي والمساکین دی مسکینانو سره احسان کوي والجار ذل قربا د گاوندی خاوند خپل ولې سره احسان کوي والجار الجنوب د گاوندی لري سره احسان کوي وصاحب بالجنب د گاوندی لري سره والجنب د گاوندی نزدې د الغ سره د گاوندی لري سره وابن السبیل د مسافرو سره احسان کوئ، مېلمانه دي، مسافر دي، هغې سره احسان کوئ، وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالک شوی دی ښی لاس ستاسو د هغې، هغې سره احسان کوئ، ستا غلامان دي، ستا نوکران دي، ستا وینځې دي، ستا څاروي دي، هغې سره هم قرآن وايي احسان کوئ چې ستا د لاسو د لاندې دي. ولې ساروی دې په موږي تړلې دې کته او ته خوراک نه ورکې کته او ته سکاک نه ورکې کته سوري ته نه کې کته ګرمې ته نه کې ستا محتاج دې ستا لاسونو ته ګوري نو قران وې دا غسرم احسان کوا موږ داسې دین دې ها ساروی ار یو سیز دا غسر احسان کو الله ان الله بشک الله لا يحب من نکي من دا استا بچي دي استا لاسو ته ګوري او کتا اوګه کې استا خزرا او کو خوراک نور کې نو امستا خو حدا الله ودا غسر احسان کوا کتا سيولو خو اخري اوس کې پاخ کې کتا سيو نو دغه سبناستي نو د بچو سره الله احسان کوا او نن په معاشره کې پښتنو کې د خزر ډیر بد رویه ده خو باز خلکو دوه حتی رسول دي لکه دا ایرانیانو حکومت په هغه کورونو په خلکو راوسته او باز داسې حتی رسول دي چې د انسانیت نه مخکلي دي زنانا دومره په جیداد کې سنور کوي پیسې او سیس کې هغه اختیار نور کوي نظام ناروا دي څنګه چې قرآن او سنت د ښځو حقونه ثابت کړي هغه سي حقونه برابر ساته می پورته کوا چې بادشاہانه جوړه او می داسې کته کوا چې د میلو غوندې په بازار کې خرڅيږي داسې مکوا بعض علاقو کې خځه خلک خرڅي ولکه خځه کوم دره پیسې براکه ټول باندې ان الله بشک الله یو کسای ما تاسو کو مالک خزر کړي وینا ول وجي خځې ځانې زموږ په علاقه کې د قندارو د علاقو قندار وې څنګه وې پینځه کم سلويخ لکه باندې زموږ په علاقه کې چې خزه ده پینځه کم سلويخ نو زما چته وس کېږي نو دا حالت ته لکه زناور نو چې پینځه کم سلويخ لکه روپې په تور کې نو هغه تپای کې بیا اختیار لرلی شي کدی خور دا کدی لور دا بیا ستاسو اختیار نه وته به ما په دې کې ګړې راکړې کین ان الله دا خلق د شکریا دا کی چا سره لار شي چا کړه لار شي زګ باید څه چې د خوخه بس خپل سمیت ګورا خپل لور دې مشتا خور دې مشتا څه چې دا غیله کړی هغه دې نو کستا کور شي بس اسم نشتا خیلی حس کوي بالکل لولو سبا ډېر لوی مقاوم دی ګوره ها ان الله بشک الله لا يحب خو خلکو ډېر حتی نو سودام خنه ده چې دورا وسو کی دورا خرچه پیو کی نو دا شپږ لکه او لکه روپې په جنې لګو دوم د پلار د کو نه دام لکه زیاتې حتی رسول نور خلکو له مسائل پیدا کوي یا په دې کور کې نور جنکې چا غم دوره کې نو د الکانو د حق تلفی کیږي کانه کې نه برابر ساته څخه څه پته وکړه دا غي اوس مناسب او سبا هغه چې څوک نه هغه کوي کنه قران وای ان تبتو باموالکم او چې ته خدای کې نو مال هولټه وکنه مال ورکم ولګوا په دې کې بخل مکوا وای ته مال دې لپاره ګټي دی وجه نه حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې چاله الله سور مال ورک نو دا مال نسبت د پاغه باندې اول دی شي مال ګټي گاډه ورکړې خمال الله ورکو نو پکا چې حسول لیوالي پکا چې خکور جوړږي پکا چې خو خوراک کوي پکا چې خکپلې چي نو چاغل الله ارس ور کړی دی او هغه داسې ګرځي لکه ته وې دا سوالګری دی خو په د حالت ته نه د ګاډي نه د کپلو اخرا کې لکه د زناورو غوندې دی هستوګ نه زناورو غوندې دا حدیث کې من راغلی دا په تا له الله مال درکړ نو خپل ځان باندې خپل مال د الله د طرف نه ښکارا کا فجرا علیک اثره ښکارا کا په ځان باندې اثر د مال چې ما سره الله مال را کړې ما سره مال ستر وړا وګوره خ غاړې ساتم خصلی خو خورا خسکا خ مهمان نوازی خ کپڑے خ پیدا دې دا چې ګرځي لکه په دې اډه کې مونږ ګورو ته وې چې تاسو سوال کړي دا چې پرناس دا نه دا نه پکار وانفقوا د خلق خرج کړي وي دا غمال لا رزقهم الله چې ور کړي دي لره الله وکان الله بهم علیما او دې الله پوهو دې الله په دې باندې پوه فكيف اذا جئنا نو څرنګه حالت به وي کله چې را بولو مونږه من کل امه د هر امت نه به شهید یو غوا پیغمبر وجئنا او را بولو مونږ تعالی را علی هؤلاء فذي کسان باندې شهیدن غوا یوم اذن فدارز یود الذین خفیبا کسان کفرو چې کفر کړي دی واسو رسول او خلاف کړي د پیغمبر د سنتو خفیبا دال او تسوا بهم الارض که چرته اوار کړی شي په دای باندې زمکا هغه کافر او چې خلاف د پیغمبر کړي دی په قیامت کې وي کا چې منګه باندې زمکا اوار شوي او د زمکه سره سم شوي ولا یکتمون الله حدیثا او نه بپټي د الله نه حدیثا خبر لرا چا الله نه سو خبر نشي پټوله تیریدل د لارې چې راځین په جماعت نو خیر دی حتی دې ته تسلو چې غسل کوي تاسو وان کنتم کچری تاسو مرضا بیماران او علی سفر یای په سفر باندې او جا یا راشی احد یو کس منکم تاسو نه من الغائط دلوی بولنا او لا مستم النساء یا مسکی تاسو خزل را فلم تجدو او نو مومئ تاسو ما ان اوبو لرا نو فتیممو نو تیمم ووهئ تاسو صعیدا طیبا په خاوره پاکه طریقه د تیمم دا ده فمسحو بوجوهکم نو لاس تیر کړئ په خپلو مخونو باندې و ایدیکم په لاسونو خپلو باندې یعنی یو ځل ضربه لاس وهل د مخ د پاره او دویم ځل لاس وهل د لاسو د څنګلو د پاره ایو نیت ته په تیمم کې څو شرط دي څو فرائض دي؟ درې، يو نيت کول دي چه د کوم څه د پاره تيمم وهې او دويم يو ځل لاس وهل دي د ځمکې د جنس نه يا په ځمکه په مخ د پاره دويم ځل لاس وهل دي په ځمکه يا د ځمکې د جنس نه د څه د پاره د سنگلو د پاره دا درې فرض دي په غسل پدای کې ها تيمم کې علی حکمونو لرا عن مواضع د خپلو ځایونو د خپلو معناګانو نه ويقولون وای دې سمعنا او اور زمونږ واتوانا ومان منګا واسمع وارا پیغمبره غیر مسمعين په داسې حال کې چې واد نو رولې شي تا تا بد خبره یا وارا پیغمبره غیر مسمعين په داسې حال کې چې او دې نه منلې شي ستا خبره په خلکو کې یا واورا په داسې حال کې چې واز نه ورولې شي تا ته د خیر خبره تا ته همیشه د خیر په دې خبره اوري وقالو انهم وراعنا اوای الفاظ راعنا لین چې تاون کې دي به السنتهم قلو جبلرا وتعنا فی الدین او بدی وین کې په دین کې ولو انهم که چېرې یقینا دوی قالو ویلي وی سمعنا چې واورېدو موږ واطعنا ومانو موږ واسمع واوره وانظرنا لحاظ کوو زمونږ نو لکانا نو وبه دا خیرا بهتره لهم دی لرا واقوم او ډېره مضبوطه ولکن لعنهم الله لیکن لري کړي دی لرا الله د خپل رحمت نه به کفرهم په سبب د کفر د دی باندې فلا یؤمنون نو د ایمان وروړي الا قلیلا مگر په لوګ احکام باندې په شا د هغې باندې او نلعنهم یا به لعنت ولېږو موږ په دې کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې موږ لعنت لېږلی او په خاوندانو د خلاص والو به په په څه کما لعنا اصحاب السبت په شان دا چې لعنت لېږلی موږ په خاري والو باندې چې د خالي پر ورځ احکار کړي او ما پلانت کړیو وکانا امر الله مفعولا او د حکم د الله کړي شوی په ازل کې ان الله بشک الله لا یغفر بخنن کوي ایو شرک به چې بر خدار پیدا شي د الله سره بل څوک مشرک ته بخنه نه کوي الله ويعفرو به توبه او بخنه کوي دا ګناهونو دون ذالک چې سوا د دین دی او بل الله یزکی بلکې الله پاک یا سو یشاء چخوشی ولا یظلمون فتیلا او زیاته بنشو انشی او زیاته بونکړي شي فدای فتیلا په اندازې د تار د کجوري باندې باته د کجوري پیژنې کنه د کجوري اډو کې منس کې هغه سورې غوندې لري هغه لختې غوندې لري پای کې نری باته هغه چاودي کې ایو دې نکیر هغه تور داغ د اډوکی د پاسا هغه ته وي تور دا هغه ته دا چې څو دا کړی هغه له مور کړی دا په کجوره کې داغ نه د کجوري په اډو کې کې په دې اولټا سایډ باندې سوي داغ وی سوري وی هغه ته نقیر وي د اډو کې د پاسه پلچوي نره هغه ته قتمیر وي او د اډو کې په منځ کې هغه لخته غوندي چې سوري غوندي پای کې نره باتي هغه ته فتیل وي چې د دریو والو سيزونو اختیاري نشته بغیر د الله نه ام یحسدون الناس بلکې حسد کوي دا خلک د خلکو سره د صحابه او سره په سبانه آتاهم الله من فضله چې ورکړي دی له الله د خپل فضل نه ولقد آتینا آل ابراهیم الكتاب تحقیق ورکړو من خاندان ابراهیم علیه السلام ته کتاب الحکمه په پدین وآتیناهم ملکا عظیما اور کړو ما غتا بادشاہی لویا الله دې موږ دنه کی الله دنیا کې هم سي آرام او کنه چا سي پرې خو الله الته خسته آرام او موږ نصیب کا وندخلهم ذلا ذلیلا او دنه وکوم دلرا اغا سوري سوري ګتا سورې زکه نشتا الته چې نور نشتا زمونږ د شیخ سه معنا دا او دا معنا فتو الرحمن کړی دا دنه وکوم د لرا ذلن ذلیلا اغه آرام غتال له آرام نبی ان الله اول ایسا په دې ځای ختم شو په دې کې شپاله صحکا مفصل بیان شو د معاشره دې دې نه دوی مې صد صورت او په دې کې اتا احکام ذکر کړي و اول الامر منکم تابعداریو کوي داغه امیرانو منکم تاسو نه فین تنازعتم فی شی نو خلاف را غستاسو جګړه را لستاسو په یو شی کې د امور د دینه نو فردوه الی الله نو واپس کوي تاسو اغه الی الله د الله کتاب ته وإلى الرسول والرسول ستر پیغمبر تا ان کنتم تؤمنون بالله کچر تاسو یقین کوي بالله په الله او یوم الاخر پر ظاهر ذالک خیر دا غره دی دا طریقه واپس کېدل قران او سنت تا واحسن تاویل او خسته د انجام لم ترى آیتن ګور ال الذين كسانوا يزعمون چاغي خیال ګمان کې انهم بشک دی امن ایمان لري ما پاکتا انزل الیک چې دالې کې شوی تا تا وما با کتاب انزل چې را لګل شي من قبل کا پیغمبر ستانه پوها یریدون غواړي دی ایت حاکمو چې د فیصله وسی الا طاغوت سرکشتا قانون د کفارو امریکایانو ته اغلوی طاغوت ته اسرائیل ته دا غزنه فیصله دا شنو بیا به خلک فیصله کوي وقد امروا او تاکي حالان کې د ته حکم شوی دی چې د کفر کې به پاغه تاوت باندې هله حکم پدې شو چې تاسو بلای خلکو خلاف کوي ويريد الشیطان او غالي شیطان ايذلهم چې گمراه کې دی رکاب بن اشرف لوی تاوت یو منع کوي به کیږي بستانه په منع کېدلو سره خپل منع کیږي او نور خلک هم بندوي او منع کوي د قرآن نه فکیف نو څرنګه اذا اصابت مصیبه کلا چې ورسېږي د ته مصیبت نو بما په سبب دا قدمت چې مخکې ګری اې دي هم لا سنو دا غي ثم جاءوکا بیا راشد ایتا تا یحلبون دی قسمونه خو بالله په الله او وای دې ان اردنا چې زمون اراده نه دا الا احسانا مگر دغه غلې و توفیق او د اتفاق را وسترو دې دا خو زمون مقصد اتفاق او جوړ جاړو اصلاح اولائک الذین داها کسان یعلم الله چې پیجنی الله پویګ الله پاغه سوفی قلوبهم چې دې پزړونو کې د اخلاص نه چې دې په لکه سوره اخلاص الله په خبر دی پوره وینا کوا دا غي په مجلس کې دا غي په زینو کې وما ارسلنا من رسول پیغمبرا دې لګلې منګه اس یو پیغمبر مکه دې لپاره مې لګلې لیو طاع باذن الله چې دا غ تابعداري وکړي شي باذن الله په حکم د الله ولو انهم کچر یقینا دای از ظلمو کله چې ظلم وک انفسهم په خپل ځان باندې جاو کړه غلی به دې تا ته فاستغفر الله او د بخنه غوښته وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته وی د لپاره پیغمبر پاک لا وجد الله نو خامخا مندل بو دی الله لرا تواب الرحیم توبه قبل انکه مهربان اے د دې ظالمانو د دې منافقانو غلط کارو کو شرک او کو نقصان او کو او دا غینه پس توبه د الله نه غوښته وی چې الله موږ ته بخنه وکا یا پیغمبر ته راغلی وی چې اے پیغمبر زمنګ نه دا ګناه شوی زمنګ د پاره د الله نه سوال د بخنه وکا نو لوجد الله تواب الرحیم دا معنا ده دا نه چې هغه نورې قصې مې سي خلکو مشهور کړي قصې غلطې دي آینده کې به هم غاړه ږدي ولو انا او که چېرته بېشکه موږ کتبنا لیکلی وی په دې خلکو دا خبره ان اقتلو انفسکم چې وجنئ چې او وجنئ خپلو ملګرو لره خپل نفسونه او اخرجو من دیارکم یا اوځي د خپل کورونو نه ما فعلوه الا قلیل منهم نبو کله دې دې کال را مگر لګ د دینا ولو انهم کشری یقینا دی فعلوا کله هغه کار یو عزو نبی ومن یطع الله سوچ تابعداریو کې د الله او رسول او پیغمبر فولائک نو دا کسان مع الذین صدا کسان ندی انعام الله چې احسان کړی الله علیهم پاغي باندې من النبیین د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نا والصدیقین او درشتینو نا والشهداء او الشهداء او والصالحین د نیکانو نا دا کسان به الله د هغه کسانو سره ملګریږي چې کوم صفاتونه الله خپل قران کې کړی انبیاء دی صدیقین او شهدا او صالحین دی وحسن اولائک رفیقا او سخه سری دا کسان د ملګرتیا الله دې زمونږ سره ملګرتیا نصیب کړي الله دې موږ دنیا کې داغه په نقش قدم روان کړي او الله دې اوس موږ په آخر کې ملګری کړي الله موږ سره ملګری کړي موږ دې ګناګاری ذالک الفضل کمل غتیا دې الله زمونږ داغه سره نو تباب شو ذالک الفضل من الله دا فضل دې طرف د الله نه وکفا بالله علیم کافی دی الله پویا یا ایو الذین آمنو اے مومنان خذو انس حذرکم سامان دیر دشمن ساسو فنفرون غلی صباتن کډل ډلې یو اوین فرو یا غنی جميعا ټول اے د الله د دین او د جهاد د پارزی ک ځان لې او کډل ډلې هر وخت تیار اوسې ک د دین کار تا هر وخت تیار اوسې ګر قران دستا دینتا جهاد تا وان منکم یقین باز استاسنا لم الله یبت ان اسوری چا په خپلم سستیږي او نور لم سستی په دین کې قران ته سوکین دی ما ذکر کې سو قران ته کین او شکر وټیم دی وای ما سلطان سړی روټي خوري په دې یخنه کې و قران ته درس وکینی کتابونو ته بکینی زملا آرام او کمبل مخکې رستو خور کو د پاسه په یو برسن بزان باندې خو سملا چا هو دو جمعې او شی په درې مليون مل تک ستا پلار سار شي کوټه غلا نا خپلم سسته او نورم سسته په خپل خو بیکار ده دغه یو تختې ده نو ته مې تاسو ته تخته کړ منافقانو کار ده ها دا چې کلک شوی ته ځانم کلک کو علم به حاصل کړي قران بس د کوي الله به پیژنې خلکو ته ورنا سبا ور کوي او کلک لاله اس ختم و ان اصابتکم مصیبت نو کچرته ورسیږي تاسو مصیبت په جهاد کې په دین کې نو قال وای قد انعم الله تعالی احسان کړی الله په ما باندې دی وجنا ازمکم ما هم شهیدا چنوم زده د اسرا شهیدن حاضر موجود فافوزا نو زبا کامیاب شوی وي فوزن عظیما په کامیابی لوی سره فلیقاتل جنگ دیو کی د کافر سره پلار د الله کې آکسان سره جنگیږي یشرون الحیات دنیا چاغی غره کوي ژوند دنیا په بل د اخر باندې دا کم خلق دی چې دنیا یې غره کړی لکه امریکایانو کفارو په اخر نو دا کفار سره او جنگيږي چې مسلمانان وجني او دنیا یې غوړه کړی دا او مې یقاتل فی سبیل الله او چا چې جنگ کو په لار د الله کې د کافر سره فیقتل او وجل شو د کافر د لاسا او یغلب یا زور ور شو فسوف نظر دې نو اتیه ور بکو منګه غتا اجر عظیما اجر لوی چې وباسه موږ د دې کلی نه چې ظالمان دي اوسیدونکي دې کلی وجعل لنا من لدنک ولیا او ګرځو موږ لرا د طرف خپل نا ولی اندوس وجعل لنا من لدنک نصيرا او ګرځو موږ لرا د طرف خپل نا نصير امدادي سوچ د شیطان پلار کې جنگي الله او هغه او وجنه پاتین نه نشي ان کید شیطان بشک تدبیر د شیطان کان د ضعیفا کمزوره علم ترا آیاتن ویني آیاتن ګور ال الذین کسانو تقیل چې ویلی شي لهم ایت کفو وقالو وای دی ربنا ای زمنګ ربا لما كتبت علينا القتال ولی مقرر کتاب فهم باندې جنگ لولا خرتنا ولی نرسکو تا منګ لرا الی اجل قریب اغنیټی نزدې تا وایا پیغمبر متاع دنیا قلیل شکر دنیا دا لگا والآخرت خیر آخرت غره او بهتر دې د پاره دا غچا اتقا چې ځان بچ کړي د ګنا نه او که چرته اورسیږي د ته تکلیف او پس د بیان نه مصیبت نو یقول وای دی هذه من عندك لا طرف استان دی وای پیغمبر کل من عند الله ټول طرف د الله نه دی فما لها اولئ القوم نصر دی قوم لا لا کادون قریب ندی دی یفقهون چې پوجي حدیثه په بیان کې ما اصابک من حسنت اغا چې رسی گتا تا سو خوشحالی نف من الله دا دا طرف دا الله ندی الله زمون اخی خوشحالیان ادا کی دنیا کې او آخر کې هم د یو دنیا سوال باندې کې د دنیا چې مزي او بنگلې او چرچه او ګاډي نه لومبه به د اخر د خوشحالي سوال کې ورپسې رسو بیا د دنیا د خوشحالي سوال کې کدی دنیا کې خوشحالي ملاو نشي تکلیفونه یې مصیبتونه خو مرګ براشي ختم بشي نو چې هغه دنیا کې خوشحالي ملاو نشي نو همیشه و په مصیبت او تاوان کې نو لمبه سوال دا سکوا د اخرت د خوشحالي کوا خلک اخر منینه ابل ما چا سواده کاټوا ویره بس پر مې نه رورا مال بلی کله کې زه خو څه نه ور کوم مې قیامت معنی کې ته سبا مرز به شانت پوس کوم بیا غل شو یا او شو مې قیامت دی مرګ دی کته مړ زه به سبا چاند پوس کوم یا زم مړ شم نو زما بچی بسوي اور دا ته پوس با دا نه منو موږ مر نه منو غواړي ها بس دنیا دا وکړو چرسي دی وګنګلي فمن نفسک نو دا ستا د اعمالو نتیجه ده وارسلنا کلی ناس رسولا او لګل من تعالی د پاره د خلق او استاد او کفا بالله شهید او کافی دی الله گوا ستا په پیغمبر مَيُطِعِ الرَّسُولَ چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر فقط طاع الله تاکید تابعداري وکړه د الله ومن تولى اعصوب چواولې ده تا او ته پیغمبر دا خبره ویل دا چې سبب جهاد زو سبب د دین کار کو تا او ته دا ویل دا دی وی او او چې استاد خوان الله شي او شپداغه نه خلاف تیرې چې سبا خو دین نه نزو سبا خو جهاد پټیګو با هغه نه منافق بغیر وخت یې پوش سبا پټی لزو ګوډ بکو واخه بو باس بالکل چې لار استاد دی باندې ها چې تا ته یو خبره کړی دا چې او سمینا واطعنا او چې ستاسو خوان الله شنو بیا خلاف کوي یا وا یا بغیر دا خبر نه تقول چې تا او ته ویل دا یا تقول وای دا غطائفه دا غي خلاف کوي یا تقول چې تا او ته ویل دا والله والله یكتب لکی هغه خبر دې پاغه شپه تیری تا ته یو خبر وکیو بیا چې تلا سينو بیا پاغه خلاف شپه تیری فارض الله مختواله ول داس خلق نه الله وی وتوکل الله ځان سپاره په الله باندې حق ته زبې یواز شم الله ځان سپاره په ما باندې زه در کافی ما وکفا بالله وکیل او کافی لازم وا ټول لارشي الله وجدل کافیم الیس الله بکاف عبده افلا يتدبر القران اے چلال نو هغه سوق ځان تباہ لا سو پتی سی غرزي لالو کی ګرځي په حالت سو د ګور لاندې پراته مصری خانه کې ستام دا حالت دی ا نه نه نه نه قران له زور ور کوي وازما کار دی قران زکول او بل تخودل بیا ودا ګندره کې لکه څنګه چې ګرځي افلا يتدبرون القران ولدي سوچ نه کې قران کې ولو کان من عند غیر الله کې چرته ودا قران طرف د غیر الله نه الله وجدو فی اختلافا کثیرا مخامخا مندلې بو دې په دې قران کې اختلاف ډیر حق د غیر نبی خدا د الله طرف نه دی کنه و اذا جاء آیات سخت دی ګوره خیال کوي ها و اذا جاء صوت نساء ډیر سخت را په بار د الفاظو د معانی سره تاسو په کار دا شي دا وزن ته اورې بیا کې خیری اباځي دي فضل قوتي ماشاءالله وا اذا جاءهم امر من الامن کچر تراشی دیتا امر یو حکم من الامن د امن د امن حکم راغی چې فتح دا غلبه دا او الخوف یا دیری چې حمله دا او شکست یا په حکمت د دې حکم باندې هغه کسان یستنبتونه چې اخلی هغه د حکم لرا منهم د دې مشرانو نه چې مشرانو تکم حکم کړي دی د دا غینه حکم واغس هغه په دې پویږي هغه به نور ماته تو تکي ولولا فضل الله کچته نو فضل الله نو تابعداري د شیطان رانلا که فضل او رحمت نصیب شوه نه وي نو تابعداري د شیطان به نصیب شوه نو فقاتل پیغمبر جنگ کوا اے مخاطبه جنگ کوا فی سبیل الله پلار د الله کې د کافر سره لا تکلف الا نفسک تکلیف نشور کوله مگر نفس تا تا تکلیف نشور کوله هیڅ چاته الا نفسک مگر یعنی ته ځان ته ځان مالکی وحرز المؤمنین او تیز کا مؤمنان لره په جنگ باندې اصل الله قریب ده الله ايکفا چې بن کی باس الذين جنگ دا کسانو کفرو چې کفر کړي والله والله اشد ډیر سخت دی باسن د جنگ واشد تنکیلا او ډیر سخت دی د عذاب ورکولو مې شفا چا چې بیان کو شفاعتن بیان حسنتن خستا جهاد د پاد دین د پاره یکل له نصیب منا نصیب دل رئیس داغینا و مې شفا شفاعتن چا چې بیان کو بیان بد نو یقول له کفل منها نشی بدل را انده حصہ منها دا غینا وکان الله علی کل شیء مقیتا او دی الله د پاره د ار یو شی مقیتا خوراک ورکونکې مقیت قوت نه خوراک ورکونکې ارسل خوراک ورکې الله تعالی هم خوراک ورکوم و اذا حیتم او کلا چې پیشکش درکړې شي تاسو ته به تحیتن په یو قسم پیشکش سره نو فحیو باحسن منها نو پیشکش ورکړی تاسو به احسنا په بهتر منها دا غینا او ردوها یا واپس کړی تاسو غیلرا خپل مثل تا ان الله بشک الله کان ذی علی کل شیء حسیبا پاره شی باندې حسابناک الله لا د خبره پیشکش او دعوت پیشکش الله لا اله الا هو الله چې دې نشته بل حاجت پوره کول والا به دې الله نه لا یجمعنکم الی یوم القیامت خامخا جمع بکی تاسو را ورځ قیامت ته چې شک نشته فيه پای کې ومن اصدق من الله حدیثا او سوق دې دې رښتینی د الله نه حدیثا په بیان کې ومالکم سری تاسو را فی المنافقین په بار د منافقانو کې فئتین چې ګرځیدلې دي دوه ډلې نو مؤمن د منافقانو په باره کې بعض مؤمنانو وی منافقان مسلمانان دي او بعض مؤمنانو ساده وی چې منافقان کافران دي سری تاسو لره اے مؤمنانو فی المنافقین چې ګرځي سرتم فی المنافقین چې ګرځي دلیه تاسو په بار د منافقانو کې فئتین دو ډلې والله والله ار کسوم رسوا کړی دی منافقان لرا واپس کړی دی حکم د کافر تا په سبب دا چې کوم کسب کړی کار اتریدون آیا اراده لري تاسو ان تهدو چې تاسو به توفیق ورکړي لار بسمه کوي منا چاته ظل الله چې الله گمراه کړی ومن یذلل الله اسوچ الله گمراه کی فلن تجد له سبیلا نو چری وبنو می تاغل را سبیل لار ودو خو خیل او تکفرون کا چې کفر کوي تاسو کما کفرو لکه څنګه چې کفر کړي دی فتكونون سوا چې شي تاسو برابر دی سره فلا تتخذوا منهم اولیاء نو منی سي تاسو دینه اولیاء دوستان الا الذين مگر کسان یسلون چاغه پی وسو یوزی شو الی قوم یو داس قوم ترالل چې په مین تاسو کې هم په مین دا غي کې می ساخون وادوي او جاءوکم یا راشد تاسو ته په داس حال کې حاصرت صدورم چې بند وی سینې راغی ایو قاتلوکم د جنگ کولو نه تاسو سره جنگ نه کې تاسو سره